الرحیم وقیل المراد بالغیب القلب سنه خلق ویل چې مراد په غیب سره سره قلب یعنی یؤمنون بالغیب دي خلق ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې یعنی د زړه نه ایمان راوړي او لکه کافرانو په شان دي نه یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم په خلو باندې خبرې کوي او زړونو کې نو چا ویل چې مراد په غیب سره قلب دی او معنی دا را یؤمنون بقلوبهم لا کمن دا چا په شانتین دی یقولون بافواههم چې په خپل خلو خبرو کوي خبرې کوي ما ليس في قلوبهم زړونو کې نه فالبا وعلى الاول د بادر اقسام دي بنا بنا با بنا بر اول د تعدیت ته پاره ده بنا په ثانی باندې د مصاحبت ته پاره ده او په ثالث تعالی ده پاره ده سمانا معنا دار چې دا با کچرته سله د چا شي د ایمان یؤمنون بل غیب کدا سله د چا شي د ایمان نبیا بد آباد تعدیت تپارش بیا بد آباد چا د پارش د تعدیت تپاره وش نو معنا دار چې مؤمنان هغه خلق ته متقیان هغه خلق ته چې ایمان راوړي په غیب باندې دا غیب هغه خفي ته وي چې ادراک نه کوي حس نه تقاضا کوي بداحت عقلي او هغه په دوه قسمه ده پس نه قسم باندې نسب او د حجج شی عقلي او نقلي او پس نه باندې بیا نشه چې نشه نو عنده مفاتيح الغيب لا يعلم الا لا يعلمها الا هو هغه ټیک شو دي نو مراد دلته کې بر غیب نه کم غیب شي هغه چې باغې باندې دلایل شته عقلا یا نقلا زم تقدیر باندې دویم چې دا ترکیب دا بل غیب دا حال شي سشي شي دا په ترکیب کې حال واقع شي نو دا باب بیا رچا د پاره د مصاحبت او رچا د پاره د تلبس د پاره وشي مصاحبت او رچا د پاره د تلبس د پاره نو معنا دا را چې متقیان خلق ته چې هغه ایمان راوړي په حال کون د دې کې چې دې متلبسین بل څه شي بالغیب متلبسین بل غیب یعنی ایمان راوړي چې غایب استاسو نه د منافقانو په شانتی نه اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم چې دا سین نه په دریم تقدیر باندې چې د قلب نه مراد د ایمان غیب نه مراد څه شي قلب نو یؤمنون بال غیب یعنی یؤمنون بالقلب نو دا باب رچا د پاره شي د الی د پاره ځکه دا قلب یا اعلی ده ٹھیک شو دي په دې درو کې روح المانی والا ترجیح ورکړې ده ترجیح ورکړې ده بای مصاحبت هغه دا با دا د سله د ایمان نه ده ولی کدا سله د ایمان شي نو معنی دا چې د غیب نه مراد دلته کې هغه دی کنه هغه خفي چې ادراک نه کوي حس او نه تقاضا کوي عقل نو غیب خطور ته شامل شو نو بیا بعتب تو بالاخره هم یوقنون څنګه وشو دا خدواره یو شی شو حالان کې د معطوف معطوف علی په منځ کې سبکار مغایرت یو سوال ادا کړل دویم سوال ادا کړل چې دا یو سوال کړل دویم سوال دا دی چې دلته کې د غیب د عامه معنا واغستل شو د غیب د عامه معنا څه شو واغستل شو د غیب د عامه معنا غیب څه ته ویل کېږي چې ادراک نه کوي حس او نه تقاضا کوي بداحت نو مطلب دا دی چې مؤمن به د څه قسم غیب شو مؤمن به ها نو چې دا څه مؤمن به دا څه قسم غیب شو نو پای کې خواغه هغه غیب هم دی چې مفاتح الغیب والا په کوم څه شي شو هغه تم شو شامل نو هغه مومن به کې راغی چې هغه مومن به کې راغی نو ایمان چې په کوم شي پکاري نو پاره باندې علم هم پکاري ایمان به علم ای نو معلومه شوه دا خبره چې علم په ټولو پکار دی حالان کې په دې دیم قسم باندې خو دا د غنی شي راتللې کنه دا علم نشي راتللې نو د دې دوو وجونه روح المانی والا وی چې دا با سله د ایمان نه ده دا با د مصاحبت او تلبس لپاره ده لیکن د دې دواړو خبرو نه جواب شوه اولین خبره نه دا جواب شوه چې د معصوف معصوفون علی په مابین کې بیا مغایره شته ځکه دا رست تفصیلا بعض د بعض غیب تفصیلا تذکرہ ده د بعض غیب تفصیلا تذکرہ وشو د وبال اخرت هم یوقنون دویم دا چې ټیټه چې غیب خدغه ته ویل کیږي خو مراد ته نه دلته کې هغه دي چې پاغه نسب د ادله او شی عقلیه او یاد نقلیه نو مفاتيح الغیب ولا تنفي شي شو خارج ها مفاتيح الغیب باندې یو علم پکار دی خو اجمالا هغه دا چې بس ټول غیب مفاتيح الغیب عنده دي مفاتيح الغیب ها عنده دي موږ ته پته نه لګیدل خدا هغه سره شته هغه په پویږي دومره تصدیق پکار دی خدا تصدیق اجمالی دی دا کوم تصدیق ته اجمالی یو معنی ای یعدلون سره کوي دویم معنی یواذبون سره کوي او دریم معنی یتشمرون سره کوي او څلورم معنی یعدون سره کوي څلورم معنی یعدون سره کوي نو دا یو څلور معناګانې دې ذکر کوي خو د ټولو ناوله به یو دوه خبرې دی هغه ته به سوچ کوئ پچا کې مستعمل کا او کپ دې نه پويږي وای اوله په مصدر مصدر کې وشي او دا غي نرست بیا په افعال کې کیږي نو دې ته څه ویل کېږي استعاره تبعیه فی المشتقات د دې مثال دا سره لکه اوس یو یو سړی لګیدلې زید وهلې زم قتل زید عمرا هغه وهلې ز سره ما نو دلته اول استعاره په د قتل د ضرب د پاره وشي بیا د قتل قتل نه قتل استعاره شي د مشبع د پاره د ضربه د پاره څوک استعاره شي قتل نو د قتل په د ضربه په ځای خلک څه وایي ټیک شو دې ته څه ویل کېږي استعاره طبيعيه و یو مسله دا یاد سات دغه مسله دا چې یقیمون نه دی یقیمون دا یقیمون د دې مصدر چې دی نو هغه قامت دی یوی اقامت یوی قامت یوی اقامت قامت دی ته وای کنه شی و دراول او درېدل د شی و درېدل د شي په ودرېدل یوی اقامت چې پریوزی او هغه ډکه یا لخته هر شی چې هغه ته بیا ودرای دي ته څه ویل کیږي اقامت ٹھیک شو جی اصل کې صدا څه قسم تیزونه دا مستعمليږي په اجسامو کې قامتي او که اقامتي دا څه قسم پچا کې مستعمليږي په اجسامو کې خو کله کله د دې استعاره کیږي د افعال د پاره هم کله کله د دې ها دا چې دونه د خواص د اجسام نه دي خو کله کله د دې استعاره کیږي د چا د پاره هم د افعال د پاره هم نو چې د افعال د پاره استعاره شي نو اوله استعاره به په اقامت او قامت آی کې به شي شي استعاره او داغه نرستو چې اقامت نه یقیمون مشتقی دی نو دا مشتقی به دغه افعال د پاره راوړل شي دا مشتقی بر جاده پار راوړل شي د فعل د پاره دې ته استعاره تبعیه وي مثلا د اقامت دلته کې معنا دار ای یعدلون ارکانها یقیمون الصلاه ای یعدلون ارکانها چې دې به ارکان د صلات هغه په آرام آرام باندې کوي او حفاظت بکې د ارکانو د دینه به ساتي چې کګلیچ په افعالو کې را نشي کګلیچ په چا کې را نشي نو دا یو قیمون اصل کې ماخوذ د اقام العود نه د اقامنا اذا قومه چې کله سړی برابر کی کله سړی څه شي کی برابر کی پریوتل بیا څه شي کی وې درې برابر کی یا کګلی چې پکې نیږي کی نو دینه معقول دی نو دلته استعاره د اقامت شوا د فعل د پاره چې صحیح مستړیو ټیک شو کنه جی د دې لپاره څه شو شو استعاره نافقه کله چې ته وګرځې بازار سوق بازار ته نافق وګرځې رایج وګرځې نو د دې نه تشهره ما الله اصل کې دی مولانا د دې لپاره یو شعر هم وای او دا شعر د غزا یو منټ دا یواذبون په معنا چا سره دی یواذبون سره دی نو ته دا یقیمون چې د اقامت مشتقی دی د یواذبون چې د معذبت مشتقی دی د د لپاره راوړه د د لپاره نه د دې ته استعاره تبعیه اول په مصادر ته شو بیا په اما وجر شبی څه شی دی وجر شبی دا دی چې اقامت چې کله راځي کله چې شی راځي شي کنه کله چې شی څه شي نو خلک ډیره مینه لري پکې کله خلق په تللی او پای تکمیل ته رسی نو د کرنګ چې سړی په موز همیشواله کوي نو دام داسي نو دا وجه رکا شو د تشبیه او یواجبون علیها من قامت السوق دا قامت نه یقیمون دا قامت نه قامت السوق کله وای کله اذا پاغه وخت چې دا رایت شي واقم ته کله چې تو ګرځي څه نافق قال شاعر وای اقامت غزالت سوق الزراب لاهل العراقین حولا قمیتا مولانا دا څه مسله شوی و چې حجاج یو ځله شبیبی خارجي وجلې و د کور والا و ډېر زیاته قابل خزا و ډېر بهادر خزا و هغه یو زر لخر د ځان سره کا د 30000 لخرو دای په مقابله کې یو کال ور سره جګړه او اخیر ول شکست ورک او بیا د مضاربه او د وهلو ټیک شو کنه نو د دې د دې مضاربه د دې بازار قائم کو د دې بازار څه شي کو لکه د دې ا جګړه کون کو دای سر چې کم آلات حربي د دې ټولو تسبیح ورکړه د دې بازار سره دا قائم کو نو دلته کې اوس وګور اقامت په معنا د چا سره دی د رایجوالی په معنا دی لاهل العراقین د اهل العراقین نه مراد تنه بصر کوفه او بصره دی حولا قمیتا قمیتا په معنا د کامله یو کال پورا فانه اذا حفظ عليها دا وجه تشبیه ذکر کړي کله چې په مز حفاظت شي یعنی مواظبت شي د شي په شان ته د نافق هغه چې پای کې رغبت کېدل شي و اذا ضيعت کله چې مزایش کانت د شي کل کاسد په شان ته را کاسد او فاسد المرغوب عنه چې خلق ته نه بیا څه شي کوي تخته کوي خلق ته نه څه شي کوي هغه تخته کوي او منډه ته نه خلق وایي نو دا یو وجره چا شوره تشبیه نو که تاسو نه چاته پوسو کو چې د یقیمون سو معناګانې دی وایي څلور یو معنی دار یعدلون دویمه معنی سره یواذبون دریمه معنی سره یتشمرون او یتشمرون لادائها یا خلق اجتهاد کوشش کې بڑے راکا ګلی ادائها من غیر فطور ولا طعام نه پکې نقصان کوي نه تفسیر کوي د دې قول نه ماخوذ د قام بالامر واقامه اذا جد فيه وتجلد کله چې سړی کوشش پکې ته وکي وتجلد یعنی ظاهر کی دا کوشش او زد دار قاعده عن الامر وتقاعد قاعده کینا استمر نه وتقاعد اظهار د چاو کدو قعود نو دا په معنا د چا سره دی تشم پوښ کنه نو اصل کې دا کوشش کول دا سبب د پاره د موس کولو نو ذکر د اقامت ته چې مسبب دی او مراد ته نسی شعر سبب ذکر د مسبب او مراد ته را نو اطلاق د مسبب په سبب باندې شعر دلته اطلاق د چا شعر د مسبب په چا باندې شعر په سبب باندې شعر اطلاق د مسبب شعر په سبب باندې نو د دیو جنا ذکر د یقیمون د مراد ته نسی شعر یا تشمرون مراد ته نسی نو دا مجاز مرسل شو په اول دواړو معناګانو کې مجاز مستعار او یعدونها او دا بل معنا ذکر کوي سرورم ادا کوي تعبیر د ادا نه په اقامت شو الاجتماع حال القيام لکه عبارت نه شعر په قنوت سره او په رکوع په سجدي او په چا سره تسبیح سره په مولا یا یقیمون الصلاه معنا دا چې یؤدون الصلاه مزادا کوي سوال نو بیا د اداره تعبیر په اقامت سره ولې وشو وای ځکه سره چې موزه دا کوي نو درېږي پکې څه پکې نو دا ذکر ده جز امرات ته کل بیا مجاز مرسل دی ذکر د جز امرات ته نه کل نو کوم مجاز دی مجاز مرسل تعبیر شد ادانه په اقامت لاستعمال حال القيام او په تسبیح سره وسبح اطرافنا ګوره الته په تسبیح سره چې هغه جزء اضعاف ته پکې باغې سره تنم څه شعر نو به هر حال دا یو سرور معناګانې د دې درې دوو دارو مدار په استعاره دی او د دې دوو رستنو دا دارو مدار هغه په مجاز مرسل دی د کې کومه معنا غوړه ده د اوله معنا غوړه ده ولی وجه رسول